او یو به دالې څه جام به درې جامونه یې واړول د شملو یو به دالې څه جام به یې پلتې ورسره ووایه بل به دالې څه جام به یې پلتې او سړی په څه یو خو سم چین و چیرې سمه خبره ده او یو شور و غوغا یې جوړه کړې نو چې دغسې یو ناته راشي دی په مجلس کې برنجت دلې هوشمندا بسې نو خپکۍ زړه د هوشمندانو ډېر اګر بیر کوي پر کنندز ګلاب که چېرته یو حوض تالابګی وي د ګلاب عرق ګلاب نه دې ډک سګې در ویوفتد خو یو سپی پکې پرېوت کند منجلاب نو څه ونه جوړ کړي منجلاب هغه د فلش یا د حمام یا د هغه چې کومې ځایي دي اوبه پکې جمع کېږي هغه ګنده کوکه هغه ورنه جوړ کړي حکایت زاهد میمان بادشاهی بود یو شیخ و مېلمه د بادشاه سه شیخ و د بادشاه مېلمه سه چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود کله چې خوراک ته کښېناستل کم له هغه نه یې وخوړه چې د ده اشتها وه چې څو ورځې زړه ته کېده هغه نه یې کمه وخوړله و چون بني معاذ برخاستند کله چې لمانځه ته سره پاڅېدل بیشتر از آن ګذارد که عادت یې اوبود چې څو ورځې عادت و مخکې به یې شپږ رکعته کول دولس رکعته نفل یې وکړل دې دپاره تا ظن صلاح در حق به یې زیادت کړه تا چې بادشاه ظن د صلاح په حق کې ده کې زیات چې څوره کمه مړۍ خو عبادت څه کوي څوره ډېر کوي ترسم نرسی بکا با اعرابی ترسم نرسی بکا با ای عربی کی ره کی تو می روی به ترکستان است زه یریږ چی ای بانډوچی ته به کعبی ته ونه رسیږی کی ره کی تو می روی به ترکستان است ځکه چی به د کومی لاری ته روان یی دا خو ترکستان طرف ته تللی ده یعنی مقصد دا دی چی په داسی عبادت باندی به الله ته سړی ونه رسیږی بلکل متضاد طرف ته چی روان یی چی الله ته کومه لار ورځی ته په متضاد طرف چی روان یی چون به مقام خود باز آمد کله چې بیا خپل کور ته راغی سفره یې خواست کور کې وتویله چې شابس دسترخوان راړو تا تناول کند تا چې څه وخوري پسر یې داشت یو هوښیار زوی لاره صاحب فراست زیرک گفتی غورتویله ای پدر ای بابا جانا چرا در مجلس سلطان طعام نه خوردی ولې دې په مجلس بادشاه کې خوراک ونه کړ څونه عجیبه قسمه خوراکونه یې درته تیار کړي وو بیا دې ولې نه خوړل ګفته ده ورته وویله در نظر ایشا چیزی نخوردم ما په نظر د دوی کسه ونه خوړل دو مخکه مې څه خوړل ناسې مې کمه کمه خوړله که به کار آید چې څه په کار راشي چې ما په حق کې هغه زیات شي که نه ځان دې سلا ګفته بچي ورته ویله چې بابا جانه نماز را هم قضا کن تا چه خواهی خریدن مغرور روز درماندگی بسیم دغل ای هنرهاده برکفې دست نهاده برکفې دست ای هغه سړیه چې هنرونه دي ایښي دي په ورغوي د لاس باندې ای هنرونه دې داسې په هتیلې نیسي یو ته ښکاره زه داسې صاحب هنر یم بل ته ښکاره بل ته بل هنرونه خو دې داسې ایښي دي ای بهاره ګریف ته زیر بغل او عیبونه دې نیولي دي لاندې دې خرګونو آ دې بغل لاندې چینی پټ کړی دی اندر سونه ګنده یې تا چه خواهی خریدن ای مغرور نه تا ته به چه وغواړې کنه پیرویدل ای مغروره روز درماندګي په ورځې د عاجزي به ته څه تېرېدل وغواړې څه به وکړې بسي مې د غل په دې کوټه پیسو باندې په بوی یعنې په داسې کوټه او ریا, ریا عبادت باندې به په ورځې د محشر باندې څه تا ته حاصل شي لکه کوټه پیسې د بازار ته ولي خرابې نو څه به سودا به چېرې پراړې نه حکایت یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودم سعدي صیب وایي چې ماته یاد ده چې په ایامو د طفولیت کې زه ډېر عبادت کوونکی وم سادي صاحب داسې نه و چې تاسو وایئ چې که ځواني کې ده داسې دا ډېر خو هسې مقصد دا دی چې دوی یو خوشطبعي پاره خبرې چې دي ذکر کړې ډېر متعبد سړی و ښه جي رقیق القلب و یاد مخکې یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودم، سعدي صیب وایي چې ما یاد دي چې زه په ایامو دې وړوکوالي کې ډېر عبادت ګذار وم و شب خېز شپې به پاڅېدو، ده پلار ډېر نېک انسان و، ډېر ولي الله و مولع زهد و پرهېز او زه حریص دې زهد او دې پرهېز او دې تقوا و. تا شبې در خدمت پدر رحمة الله علیه نشسته بودم، تا چې یوه شپه زه په خدمت دې پلار کې ناست وم، جومات کې پلار سره ناست وم، همه و همه شب دیده بر هم نبسته، ټوله شپه مو سترګې تړلې نه دي، یعنې ټوله شپه ویښ وو. و مصحف عزیز در کنار گرفته سازی صاحب ډېر خوب تلاوت کاو او قرآن کریم آ مې په غېږې کې نیولی و تلاوت مې کاو و طایفه یې ګردې ما خفته او یو ټولی مونږ سره داسې وده و ای خپل وده دي که نه پدر را گفتم ما پلار ته وتویله از این جماعت یکی سر بر نمیارد چې په دې جماعت کې څوک سر نه پورته کوي کې دو ګانا بګزارت چې چېرې دوه رکاته نفل وکړي ټول داسې وده دي چنا خفتان کې ګویي مردان داسې وده دي ته به وایي چې مړه دي گفت ما ته بابا جان ویل ای جان پدر ای روح د پلاره تو نیز اګر بخفتی به از آن که در پوستین خلق خفتی ته که وده وای دا به ښه وه له دې نه چې ته د خلکو په څرمنې کې پرېوتلی یعنې خلکو عیب دې چې که ولټاوه دې نه به تا ته وه د تا خوب له دغسې نه هغه چې وخوب یعنې په چا ځکه شیخانو ته یې نه چې څوک ستاسو کې ملګرو کې تهجد ته پاسي دا یې ورته وایو که نه مقصد اصول هغه کې چې څوک ملګرو کې پاڅي نو دا نور باندې دا خیال کوي چې د نورو ملګرو ټولو چې دي نفل کړي دي بیا سملستي دي بیا چې دي پرېوتي دا خیال دی په کوي او داسې نه چې دی په ګمنډ کې راشي چې زه پاڅېدم لا نور چې دي ودرېږي ښه جي نبی ند مدعی جز خیش تن را نبی ند مدعی جز خیش تن را که دارد پر داسې دعوه کوونکی سړی نه یي، هغه نه ویني سوا د خپل ځانه رئیس ته یو خپل ځان ښکاري، زه داسې عبادت ګزاره، زه داسې کدارت پرده یې پیندار در پیش، ځکه چې دی لري پرده د هغه کبر مختار. ګرد چشمې خدا بیني ببخشد خدای دې مونږ ته نصیب کړي که چېرته سترګې دې خدا بیني سړي ته وبخښلې شي چې الله تعالی معرفت کومه سره حاصلېږي، نه بیني هېچ کس عاجز ته رسخېږ نو بیا به ته نه ووینې هېڅوک عاجز زیات له خپل ځان نه. ولې که تاسو او موږ په خپلو عیوبو باندې نظر شي نو هر سړی چې خپلو عیوبو ته نظر وکړي نو چېرته به یې د بل چا عیوبو ته نظر رانشي ځکه چې ټول د عیوبو نه چې یو ډک ډک یو نو بل به سوچه صفات درته ښکاري او خپل ځان به درته څه ښکاري عیب جن ښکاري. تاسو په دې خبرې پوه شئ؟ قیمتي خبرې دي ډېر نصیحت پکې ته پروت دي سړی سوچ وکړي. حکایت یکی را از بزرگان به محفل اندر همه ستودن یو لره له بزرګانو نه په یو مجلس کې خلقو صفت کاو و در اوصاف جمیلش مبالغه همه کردن او په ښو اوصافو دې ده کې مبالغه کوله داسې ده فلانی ده داسې ده سر براورد ده سر پورته راوړ و ګفته ویې ویله. که نه تاسو ما څه صفتونه کو؟ من آنم که من دانم زه هغه یم چې ما ته خپل ځان په خپله باندې ښه معلوم ده چې تاسو دنیا ما صفتونه کو خلاف ثابت ته اوس اوس که مقصد دا دی چې ملایان دې بللي و جلسه دې وه او ته سټیج سیکرټري وې او یو وال تعریف دې ډېر ونه که څه القاب دې له بل نه سره کم ذکر کړو بس بیا تیاره چې ده بدي ده تیاره بدي ده ورته ویلې چې نه یم بی زه هغه یم چې ما ته خپل ځان ښه معلوم ده تاسو ما څه صفتونه کو دنیا بلا شی مو نه جوړ کړ او ورته ویې ویل کوفي ته اذن دا هسې عام یو هغه ده کوفي ته اذن چه تا د ما محاسن شمار کړ بس ته ما تکلیف د پاره چه کافی یې تا غټ تکلیف ماته راکړ علانیتی هذا ظاهر د ما خو دغه ده چه د کوم تا بیان که ولم تدرې باطنی خو تا ته د ما باطن ګوره معلومه نه ده کنی بیا به د ما صفتونه دوره نه وکړي قطعه شخص نما به چشم عالمیان په سترګو دې خلکو کې خوب منظر است ښه منظر ده ښه سپینې جامې ښه غټه سپینه ګیره او ښه سنتو مطابق برابر نو شخص نما خو د خلکو په نظر کې بهترین منظر ده وز خوب سے باطنم سر خجلت فگند پیش لیکن لخباست باطن خپلنا سر د شرمندګي آما چې ده مخ ته غورځولی ده لیکن ما ته د خپل باطین هغه ګندګي چې ده هغه معلومه ده ښه جي طاووس را طاووس را ماهي مور لره بنقش و نگارې کې هست چې کوم نقش و نگار ده او کوم حسن ورله الله تعالی ورکړی ده خلق تحسین کنند خلق یې چه کړي تحسین کړي او شاباشی په وایي چه ماشاءالله څه عجیبه ښایسته خو ده و او او دی په خپله باندې خجیل شرمنده وي از زشت پای خویش له هغه بدي د خپو خپلو نه دی چې خپلې خپو ته وګوري که نه بیا شرمنده سي نو لمې ډېر فخر یې کړی یا لمې داسې چی ارتاو کړی یا داسې کوږ اوږ ګرځي خو چې کله خپو ته ورخيال شي کنه د تورې تورې د خيچنې خپې وويني کنه بيا غريب چې سي شرمنده سي بيا غلم واچوي په مقصد باندې ورسېدلو په دې کې چې کوم هغه چې دا پروت ده حقیقت په دې کې چې دا پروت ده حکایت یکی از صلحای کوه لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود یو له بزرګانو د کوه لبنان نه چې کرامت د کرامتونه دې د په خلکو دې یعنی په هغه شهرونو او په کلو دې عربو کې مذکور او مشهور و و کرامات او مشهور او کرامات دې د مشهور و به جامع دمشق درآمد آ جامع دمشق ته راغی بر کنارې بیرکه کلاس کلاسا طهارت همې ساخت په کنارې دې هغه تالابګي دې چونې باندې چې هغه چونو کاڼې نه جوړي او پوخ تالابګی وي هغه په تالاب په هغه کنارې باندې او دسکاو پایش بلغزید نو اخو داسې خوی غوندې نخپه یې درته ور وښویدله و به حوض اوف در افتاد او په هغه تالاب د جومات کې پرېواته هغه شیخ و به مشقت بسیار از آن جایګاه خلاص یافت او په سختي ډېرې سره یې له هغ جای نه خلاصي مینده کړه ډېر غریب اخوا دېخوا پکې وکړه اخیر چې ورنږدو سره مریدانو سره رونیوی سرروې باسه. چو از نماز به پرداختند، کله چې لمانځه نه سره فارغ شو، کښېناستل، حلقه یې جوړه کړه، وظیفه مظیفه، شورش را مراقبه. یکی از جمله اصحاب گفت، یو له هغه ټولي دې ملګرو نه ورته وویله چې ای پیر صیب! مرا مشکلې هست، ما یو سوال ده. گفت، صالح ورته وویله، پیر صیب ورته وویله، آن چیست؟ هغه څه سوال ده؟ گفت، ده ورته وویله، یاد دارم، ماته دا خبره یاده ده، که شیخ بر روی دریای مغرب رفت، چې شیخ صاحب په مخکې دریای مغرب باندې تېرېدل وکړه، ته خو حضرت یوه ورځ هغه لوی دریاب باندې څه کېدلې؟ تېرېدلې. و قدمش تر نشد، قدمونه د شیخ صاحب لامده نه شوه او ته هغه ځای خو شیخ صاحب یعنې دی خو هغه مشران به بیا په غایب صیغې سره ښکاري او حالانکه شیخ صاحب خو یو وار په هغه ځای تېرېدل وکړه، په هغه پوره دریاب باندې. قدمونه قدرې لامده نه شو داسې پورته په تېر شو امروز چه حالت بود نه نن صدر شوي و که در این قامت آب به جز هلاک چیزې نمان چې نن په یوه قامت وره اوبو کې چې د یوه سړي قامت وره اوبه دي سوا د هلاکت نه څه پکې ته پاتې نه شو زیاتي پکې ته مړ شوی مړ شوی وي نو هلته په دریاب تېرېدلی او نن په دونه تالابګي کې زیاتي چوي مړ شوی په دې کې څه فایده دا دا څه وجه ده ما ته یو مشکل نه پېښ چې دې کې څه عجیبه غوندې خبره ده شیخ سر به جې بې تفکر فروبور ده هغه پیر صیب هغه شیخ صیب سر هغه ګرې باندې فکر کې یووړ و بعد از تأمل بسیار سر برآورد او ډېر سوچ او فکر نه بعد یې سر پورته راوړ و ګفته ورته یې وویله نه شنیدی تا نه دي اورېدلي آ چې سرور عالم گفت هغه چې کوم حضور صلی الله وسلم ویلي دي لی مع الله وقت چې ما الله تعالی سره ځنې داسې اوقات وي لا یسعنی فیه ملک مقرب چې هغه په وخت کې بیا ما سره ګنجایش نسي لرلی ملک مقرب هم هغه د ما هغو حالاتو ته بیا نشي رسېدلی ولا نبی مرسل او نه چېرته بل نبی مرسل و نه گفت خو ګوره داسې نه دي ویلي چې علت دوام چې دا حالت ما چې همیشه نه نه کله کله وقتی چنی بوده کله به حضور صلی الله علیه وسلم مبارک داسې و که به جبرائیل و میکائیل نه پرداخته چې جبریل امین او میکائیل ته به مقصد دا ده چې هغه سره به نه مصروف کېده دونه به توجهاتو کې چو یعنی غرق حالت و و دیگر وقت به حفصه و زینب در ساخته اول وقت به بیا کور معاملاتو کې حضرت حفصی رضی الله تعالی عنها حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره به موافقه کوله ا کور په معاملاتو کې بچو مصروف داسې ونه و اچھا جی مشاهده الابرار بین التجلی والاستتار مشاهده د ابرارو آ د تجلی او د استتار په منځ کې کله حالت کې قبض وي او کله حالت کې بسط وي حجت الله کې مې درته تشریح کړې وه مینو ماین و میرو باین کله حسن ورښکاره کړي تجلیات وي او کله بې سړي نه وتښتوي نو دا د محبوبانو چې کاري کله مقصد دا دی چې ځان ښکاره کړي او کله ځان چکي پټي کله وصال او کله فراق او که په عشق کې ټول عمر فراق وي بیا به مقصد دا دی چې د عشاقو زړونه وچوي او که ټول عمر وصال وي بیا به د دې عشق مزه کوموي که ټول عمر وصال بیا به د دې عشق اخر مزک مئ ورته ئې نه وصال شوم ده لقب نه ورکوي چاته وصال شوم ده لقب نه ورکوي چاته فراق ښه ده څوک مجنون او څوک لیلا کا که فراق نه وای نو مجنون او لیلا به دوره نام و خو د فراق د وجې نه دا نام ده پوه شوې او که ته همیشه وصالي نو دنیا کې څونه محب او محبوبي لیکن چې وصالونه یې ورته هیڅوک یې نام قدرې نه اخلي او په کلي کې چې مقصد داسې یو محب او محبوب وي چې غریب فراق دردولی یي په پوه شې هر څوک یې پېژني او یاره ډېر مظلوم سړی ده غریب ډېر قابل چې ده رحم ده نه عبدالاکبره دغسې نه ده نو بیا دارنګې حال د محبوب چا ده حقیقي هم ده چې هغه محبین حقیقي چې کوم محبین دي هغه سره کله د وصال معامله او کله د فراق کله حالت ته بسط معامله او کله حالت ته قبض معامله په دې باندې چې کا قیاس کا دیدار می نمائی و پرہیز می کنی دیدار می نمائی و پرہیز می کنی بازار خیش و آتش ما تیز می کنی دیدار می نمائی کله دیدار را کئی و پرهیز می کنی کله بیا چکی اجتناب کئی بازار خپل او اور د عشق ما چه کئ تیزئ ولی دنیوی او ظاهری محبوبو ته وګوره هغه دغسی کئ مقصد دا دی چه کله نخری مخری هغه کئ فراق غوندی جوړ کی هغه جوړ کی چه بیا ما لږ نور مقصد هلته قدر و قیمت چه سی هغه زیات شی هغه اور هلته چه سی ګرم کی چه هغه څه ایره په راغلی ده چه بیا سور شی بیا چه سی سور شی تاسو پوهیږی ځکه هغه یو ځای ورته وایی نه هغه ما وینه کله کله مشاهده نصیب شي د هغه ذات چې زه ورسره محبت ساته بغیر وسیلة څه حجابونه مجابونه بیا پکې تا نه وي بغیر د وسیلې نه پردې نه کله هغه چې سي نصیب شي مشاهده چې کله داسې فیلحقني شان بیا ما ته یو شان ملحق شي اضل طریقه چې زه لار چې سي مانه بیا خطا سي بیا مانه هر شی چې یې ویري بیا خپل ځان رانه ویري بیا خپل ځان رانه وېري ځکه دا وصال په وخت باندې کله سړي ځان ته ورپام نه وي کله به دې دې ته ورپام نه وي چې څه مې وویله کله به دې ذهن کې نور څه چې دا به وایم او خبره سړي نه نور څه وشي هغه اصل مقصود به درنه چې پاتې هغه روب او هغه دی محبوب هغه هغه په سړی باندی چه سی هغه غالب شی هر شی سړی نه چه سی ویر شی نو دی وی اشاهد من اهوا بغیر وسیلت فیلحقنی شان اظل طریقه ما ته داسې شان لاحق سی چې بیا ما نه لار چی ګډه وډه بیا ما ته هیڅ پته وی لګي نه یا فیلحقنی بیا دی ما ته لاحق کی داسې شان دی وایي چې اور بل کړي، اول ښه اور ته وروپه کړي، اور بل کړي، ثم یطفي برشة، بیا اوبه ور چنډوي، په هغه سره چې کوي مړوي، یعنې فراق جوړ کړي، ښه اورونه چې کړي بل کړي، بیا وصال راولي، بیا هغه لکه تنور ته، تنور ډېر ګرم شي داسې اوبه ور څنډوي او هغه کې څه راشي، مقصد دا دی چې لږ فرق راشي په ګرموالي کې، نو یؤجج نارا، اور چې کوي. او زه غرق شده هم یم، هغه اور چې بل کې د فراق په هغې کې سوځېدلی یم، او کله چې د وصال اوبه ور چڼډ وي، بیا په هغې کچهیې غرق یم، ځکه دواړه کیسې په ما شوي دي، حالانکه خلک وایي چې اجتماع دې نه کې ځای نو ټیک نه ده، نو مقصد دا دی چې محرق هم یم او غریق هم یم. او دا به ما مخکې ورته ویله، مینه فراق سره زیاتېږي، وصال په مینې باندې. اور ولګوي بلکل مينه فراق سره زياتيږي وصال په مينې باندې اور ولګوي تاسو په دې خبرې پوه شوي بهر حال دغسې کيسه ده او بهر حال دا سړي نه هغه چکه وير کي نو دې کې دا طاهر ښه خبره کړې ده په دې غزل کې چې دونه سړي نه لار خطا کي چې کله وصال مهیا شي د یو ځای وایي بېلتانه یاره لاړ شم کومه خواته بې له تا نه یاره لاړ شم کومه خوا ته راته وایه د زړه حال ووایم چا ته مدعا چې مې د زړه درته بیان کړه مدعا چې مې د زړه درته بیان کړه ما دې ستا خبره وکړه ولې تا ته زه د ځان په لټوم وم زه د ځان په لټوم وم ته مخې ته رالې اوس ته وایه مخ ته لاړ شم او که شاته اسپته ما تن لګي کس نا کس دي ولي خپل ګڼي صنمه دغه راز خو راته وښایه لږ ماته وچي شونډي ترلې مه او پریشان زړه کومه کومه تحفه یوسه مه شهاته ډېر قیمتي غزل ده ډېر حقیقي غزل ده څه ګپ شپ خبره نه ده خو چې څوک په پوهېږي دا د هر سړي کار نه ده په شعر باندې پوهېدل او چې د زړه د رنځ دارو یې ستا نظر وي چې د زړه د رنځ دارو یې ستا نظر وي هغه خواست کولای نه شي مسیحا ته چې د ستا د زلفو سوری په چا وشي حاجت نه لري هغه سړی خو ما ته بې حجابه تا ته سم کتلی نه شي ستوري ځکه سترګې پټې کړي سبا ته ښاپېرک په دې خبرې څه پوهېږي جمع کېږي پتنګان ولې رڼا ته دا د مینې کوم مقام دی نه پوهېږم نه چګېږي مې لاسونه اوس دعا ته ما طاهر خو ته له هر چا پټولې مګر تا خو تماشه کړم هر چا ته ښه جي دې وجې نه دی وایي چې د پیرانو احوال په یو حالت باندې ني نو هغه پاره د حضرت یعقوب علیه السلام هغه خبره چې نقل کوي دعالم بر فشان دی یکی پرسید یو کس تپوس وکړ ازان ګم کرده فرزند له ایغ ورک کړی شوی زوی وال نه چه زوی یې ورک شوی و ایغ نه چا تپوس وکړ یا چوک و یعقوب علیه السلام و که ای روشن گوهر چه ای روشن ذات والا پیر خردمند او بوډا اوخیاره ز مصرش بوی پیراهن شمیدی له مصر نه د د ده هغه بوی د کمیس تا له تا محسوس کړ او د کمیس بوی یې له مصر نه ده راغلی ورته ویلی نه انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون چرا در چاه کنعان نشنیدی نو مصر نه یې اورې د کمیس بوی در جیا کنعان کې در سره ذات دې د په کوی کې پروت ته به یې ولې نه وینې تاسو په دې خبرې پوه نه شو هلته په ذات کو لږ تر نه صحرا کې ذات پروت ته هغه ځای پته نه درته لګي او له مصر نه یې اورې د کمیس بوی در درومي دا څه وجه ده به گفت هغه یعقوب علیه السلام ورته ویل احوال ما برق جهان است چې د مونږ احوال دا د برېښنا د دې دنیا غوندې دي لکه برېښنا دمې پیدا و دیګر دم نهان است کله پرک وي بيا چه سي پټه شي لکه برېښنا کله چمک کوي په ځمکې به مېږی ووينې او بيا پټه شي تپ په تياره شي ګهې برتار مې اعلی نشینم کله په هغه مقام اعلی باندې مونږ کېنو یعنې هغه قرب د کشف او مقصد دا دی چې د هغه بست حالت وي ګهې بر پشت پای خود نه بینم او کله مو د خپلو خپو په هغه ملا باندې یو شی هغه نه وینو هغه اګر دروېش بر حالې به ماندې که چېرته دروېش په یوه حالت باندې پاته کېدلی او ټول عمر د پاره حالت تی بست وی سر یې دست از دو عالم بر فشاندې بیا خو به سر د لاسونه به یعنی لاسونه به له عالم دواړه لاسونه به لاس به یې له دواړو عالمونو نه چې برفې شان دي، بیا به یې ورنه چا ومینځلي وو، خو دروېش په یو حالت باندې پاتې کېږي نه. ښه جې حکایت دا به انشاءالله آینده فرصت کې اثر نمی کند او اور دما در حیز و متر په هغه لرګو لمدو دې دې قوم کې اثر نمی کند اثر نه کوي ادې ما هغه دې وعظ او د نصیحت اور هغه مقصد دا دی چې د دو هغه لمدو لرګیو کې څه اثر نه کوه دو داسې ولکه لامده لرګي دریغ آمدم سادی سے وی چې ما ته افسوس راغی تربیت ستوران خاص لکه چارپایانو ته چې څه ورکوي تربیت ورکوي ولې چې تو ته غږېږي او مقصد دا دی چې مخامخ خلک کوم درته ناست یا دې په خبرې باندې پوهېږي نه او اثر نه په کوي نو دا داسې لکه ځناورو ته چې تربیت ورکوي نو عقلمند سړي ته دا ډېر سخت زور ورکوي و آینه داری در محلت کوران او بالکل ما ته دا د دې مترادف ښکارېدل لکه شیشه سړی لري په محلې دې نابیناګانو کې نابیناګانو په محلې کې زبردست یوه شیشه ورته لکه کړه ګومنځه دا شیي نه نو داسې فضل الله یعنی کار نه ده نو داسې د دوی ته نصیحت کول دا داسې و لکه د نابیناګانو په محلې کې د شیشې کېښودل او شیشه ورته لاول لیکن سادي صاحب وایي چې بیا هم به هر حال ولیکن در معنا باز لیکن دروازه د حقیقت آبیر ته وه و سلسله سخن دراز او سلسله د خبرې اوږده وه سلسله د خبرې لا پاته وه چې کوم انداز باندې ما خبره شروع کړې وه در معنی ای آیت معنی دی دی آیت تا دی وای چې خبره ورسېدله ونحن اقرب الیه من حبل الورید چې الله تعالی فرمایي چې مونږ اقرب یو په طرف دی بنده د هغه شهرک دی دنه سخن بجای رسانی د بودم که می گفتم سادی سوی چې ما دغ ځای ته خبره ورسوله داسې د تقریر مې شروع کړی وه دغ ځای تر ورسېدو نه که مې ګفتم چې دا مې ویله سعدي صاحب چې کله شعر په تقریر کې وویله داسې به دې د ویښته په وجود باندې نیغ نیغ چسله ودرېدل ولې خپل شعر به یې وه خپل طرز باندې به یې وویله که نه د سعدي له خولې به یې څه مزه کوله چې په هېغ وخت ټېپونه لا څه وایه چې ټېپ شوي وای چې مونږ اورېدلي وای چې دا به څنګه ده ویلي وای. نو سادي صاحب وایي چې ما دا شعرونه په کې وویله. دوست نزدیک تر از من به من است دوست نزدیک تر از من به من است وی عجب تر که من از وی دورم چو کنم با که توا گفت که او چه کنم باقی توان گفت که او در کنار من و من محجورم ما دا پکی ویلا دوست نزدیک تر از من به من است دوست نږدې زیات له ما نه ماته ده دوست له ما خپل جان نه ماته چې ده ډېر نږدې ده دوست نه مراد هغه محبوب حقیقي یعنی الله تعالی د مونږ نه مونږ ځان نه ځان ته چې ده ډېر نه نږدې ده. وي عجب تر کې منه زوئ دورم، ادا بیا د تعجب خبره ده چې زه ورنه چه یم؟ لرې یم. زه ورنه لرې یم. د سعدي کلامونه هسې په ظاهر داسې ښکاري، دا اوس که په دغې واقعې کې نه وای که نه، بیا به تاسو په چا حمل کوله؟ په هغه ظاهري. حالانکه دا دا مشرانو به دونه ډېر دا مقصد نه و، خو داسې جامه به یې دا ور واغوستله که نه؟ جامه به یې دا ور واغوستله او به پکې حقیقت و به پکې چه؟ حقیقت چه کنم سعدی سے وی چه زه څه وکم با که تواں گفت او چاته ویل پکار دی زه چاته ووایم که او در کنار من و من مهجورم چه دوست مونږ په غیږی کی ده او مونږ ورنه چه یو مهجور او په فراق کی یعنی مونږ داسې اعمال کو چې د هغه له وجې نه دوست نه جان چکو لرې کو دی مونږ سره نږدې ده او مونږ ته ځان له نږدې کول غواړي مونږ ځان ورنه چکو لرې کړو، نو دا څونه د خسارې خبره ده. وایي چې دغو اشعار دا مې کله وویله، من از شراب این سخن مست، سعدي صاحب وایي چې زه له شرابو د دې خبرې نه مست وم، ولې چې کله سړی ښه بیان کوي خپل سړي ته څه ورکوي؟ مزه ورکوي. و فضاله قدح در دست، او په پیالې کې چا کوم زیاتي لا څه پاتې و، عامې لا په لاس کې و، یعنې لا پوره وعظ ختم شوی نه و. کې رویندهیې بر کنار مجلس ګذر کرد چې څه کسانو تېرېدونکي داسې هغه جومات سره تېرېدل خو چې د ما خبرې یې واورېدلې که نه و دور آخر دروی اثر هغه د تقریر اخیرنۍ حصې په دو کې چوک اثر وکړ ناره یې بیزه داسې چغې یې ووهلې نارې یې ووهلې ناره یې تکبیر نورو پسې وکړه الله اکبر او سمې دا یو شور غوغا جوړ سو که دیګران به موافقت وی در خروش آمدد چې نور هم په موافقت دده کې په جوش کې راله نور هم دده په موافقت کې په جوش کې راله و حاضران مجلس در جوش در خروش آمدند شور و غوغا یې شروع کړه فریاد او حاضرین او سامعین د مجلس په جوش کې راله گفتم سادی سوی چې ما ویله سبحان الله پاکی د الله تعالی لره دوران باخبر در حضور هغه لرې خو چې باخبر دي خدای ورته حقیقت سمج ورکړی او آ داسې دي لکه نږدې و نږدېکیانې با بصر بې بصر دور او دا نږدې خو چې بې بصر دي دا داسې دي لکه لرې هر ته ناست یې سر یې نه پکاوه په هغو کې چوک اثر وکړ ځکه دا ډېر مقرران دي که نه خصوصا دا د پنجاب مقرران دغو خپل پارټي غوندي ځای په ځای کسان کېنولي چې کله د دې مقابلې تقریرونه یا غټې غټې جلسې هغه چې داسې یوې جملې ته رسېږي که نه داسې نایابه غوندې هغه وایي که نه دلته هغه چیک سي ناره تکبیر الله اکبر او مقصد دا دی چې بیا هغه درته پسې شي د یخ سړي نام فلان کې خان صاحب زنده باد او فلان کې خان دی ورته یي بس بیټ جاؤ بیټ جاؤ حالانکه خپله یې چې پاسولي دې سره بیا هغه جلسې کې چه رايسي داسي جوش غوندې رايسي لکه دا هغه نه يي نعتخوانان ډېر داسي خپله يې ملګرو ته ځای په ځای مقصد دا يې چې پيسې ورکړي چې بيا زه کله تقرير کې هغه کې راځم بيا پيسې راوړو چې نور د پيسو سلسله ما طرف ته چه کي هر شوري کي ما طرف ته شوري کي که نه تاسو نعتخوانانو نه پته وکړو دا کار دی فهمي سخن فهمی سخن گر نکند مستمع فهمی سخن گر نکند مستمع قوت طبع از متکلم مجوی فسحت میدان ارادت بیار فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخن گوی گوی فهم سخن گر نکند مستمع فهم د خبرې که چېرته نشي کولای اورېدونکی اورېدونکی فهم د خبرې نه شي کولای، په پوهېږي چې یار هسې څه دومته شین ده، په پوهېږي نه، خړ سر ورته نیولی ده. قوت طبع از متکلم مه جوړوه، بیا قوت طبیعت له متکلم نه مه غواړه، بیا متکلم چې هغه قوت طبع په پښ هغه له متکلم نه وه، متکلم ته جوش نه وردرومي، داسې په خوند سره خبره نشي کولی ها پوه شي چې يار هسې ياران دې ميندلي دي خو بس خبرې نه بيا ځان چې يي خلاصولي فسحت ميدان ارادت بيا فراخي دې ميدان دې اخلاص راړه چې هغه متکلم په دې پوه شي چې هو دا سامعين خبرې ته غوږ دي او په پوهېږي او داسې ور محسوس که چې مونږ په دې خبرې پوهېږو تا بزند مرد سخن ګوی ګوی تا چې ووهي هغه سړی سخن ګوی هغه متکلم ګوی ټاپوسی لره ګیند لره دا چی هغه ګیند چکی درته سم ووهی یعنی سمی خبری چکی وکی او په جوش کی خبری چکی وکی تاسو په دی خبری پوه شو ولی چی اوس یو مقرر لګیا یا بلکل چوپ چاپ ټول سرونه ټیټ نیولی نو ته رښتیا وایې دی به وایي چې یاره خو میندلي دي که هسې خپل تقریر په پخه یا خو بل ځای ده چې هسې شور کوي او یو دا ده چې سو فیصد خلکو ته متوجه دي ده دا یقین ده چې دا ټول خلک ما تقریر ته لرې نه اروېدو ته راغلي دي او سم ورته توجه سره ناست دي، په کې وده نه دي، نو هغه به سمې خبرې کوي، دا خود به خود په دې باندې چې وي اثر وي. حکایت، شب در بیابان مکه از بې خوابی پای رفتنم بماند، سعدي صاحب وایي خپل سرګذشت بیانوي چې یوه شپه په بیابان د مکې چې زاده الله شرفا له بې خوابي نه خپې د تګ د ما پاتې شوې، یعنې ستړی ستومانه شو. سر بنهادم و شتربان را گفتم دست از من بدار سر مې کېښود څملاست له خپل او خوالانو ته مې ویل چې یاره ورځو لاس له مانه واخلو یعنی زه نسه تلای زیاتي مې خپې کار نه کوي او سادي سې وایي چې څنګه به مې خپو کار کړی وای پای مسکی پیاد چند رود کس تحمل سے توه شد بختی تا شود جسم فر به لاغر بختی او خان هغه بوختي اوښان ستړي شوه، دونه مقصد سفر مو وکړ، نو زه عاجز په خپو باندې روان وم، نو هغه سادي صاحب يو دروېش مزاج سړی و، اوږد کميس به يې اغوستی و، شين پټکی به يې اکثر والی و، پوه شوې، او کله به يې چوغه اغوستې وه، روان و، نو دی ويل چې ما څه کړي وای، زه خو به ستړی کېدنه نه وم، بوختي اوښان هم ستړي شول. تشوت جسمي فربهله، دونه ستړې، دونه سفرې مو کولې چې هغه. غوټ جسم چې کوم وو فردې جسم آبه پکې کمزوری کېده نو ته خپله سوتو که لا غیرې مرده باشه د سختی نو کمزوری خو به بیا له سختی نه پکې مړېده ګفت اشورتوزمانانو کې یو اوښیار سړی و ایغ ویلا ای برادر حرم در پیش است چې ای وروره راځه مخکې لږ څو قدمر واخله حرم شریف مخته ده و حرامی از پس او ډاکوګان وروستو دی اګر رفتی بردی کلاړی خو ځان به سلامت یوسی و اګر خفتی مردی اکه دلته وده شوی مړ به کی ځان ډاکوګان به درباندی دونه و څو قدم ور واخله چه حرم شریف ته ور ګډ شی چه څوک خو څه درته وایی نه بیا وده کیږه نه شنیده ای که گفتان تا نه دی اوریدلی چه هوښیارانو ویلی دی خوشست زیر مغیلا براه بادی خفت خوش است زیر مغی لا براه بادی خفت شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت خوش است زیر مغیلان ښه ده زیر مغیلان لاندې د کیکرو براه بادیه خو په لارې د بادیې کې وده کېدل سفر کې سړی رواني که نه او ښه ستړی او ښه زبردست کیکر وی کنه اخه سوره یی ورلاندی یا د سحر وختی ورلاندی وده شی یا تر ناوخته پوری چه وده یی دا خوند کیی شب رحیل په شپی دی کوچ که ولی ترک جا به باید ګف لیکن ترک تی روح هم چه دی بیا ویل پکار دی روح په بیا چه که پسی قربانای ځکه چه بیا به غله تر باندی رایسی او شیان به درنه واخلی هلته به دی چه مړ کی بهر حال دی خبرې کې غرض دا ده سعدي صاحب چې که ډېر سړی ستړی ستومانه يې زړه يې څه غواړي خود بيا هم د هوښيارانو او د مشرانو خبرې منل چې يي په کار وي ځکه بيا ما ومنله باوجود د دونه ستړيوالي زه اوس هله چس نه لاړم خبره پکې مقصد دا ده پر سایه را دیدم بر کنار دریا کې زخم پلنګ داشت سادی سي وایي چې یو درویش لره ما ولید په کنار دی په هغه کنارې د دریاب باندې کې زخم پلنګ داشت چې زخم د پړانګ لاره چی تا زخم ورکړی و خوړلی و به هیچ دارو بې نمی شد او په هیڅ دارو ګانو سره نه روغېده مدت ها درا رنجور بود ډېره مونده په دې زخمونو کې غریب رنجور و او زخمونه یې خراب شوي و زهر پیپ پې کول لیکن شکر خدای عزوجل علی الدوام ګفته شکر دی الله تعالی به یې دغسې همیشه ویله همیشه به یې الحمدلله الحمدلله دا ویله او عبادتونه کوه کسی پرسیدندش چا دنه تپوس وکړ که شکر چمي ګوري چي شکر دي څه وايي تا باندي خداي کوم فضل ده چي ته شکرونه وايي څونه په تکليفونو کي چي ګرفتار يي ده ورته ويل چي نه ګفت ده ورته ويل شکر آ که به مصيبت ګرفتارم نه به معصيت دا شکر ده چي په يو مصيبت باندي ګرفتار نه چيرته په ګناه باندي خو ګرفتار نه يم اګرم زار به کشتن دي هدا يار عزيز گویم از بنده مسکین چه گناه صادر شد که دل آزرده شد از من غم آنم باشد اگرم زار به کشتن دهد که چېرته ما عاجز لره مړولو ته ورکړي هغه یار ګرامی که هغه یار ګرامی ما مړوي که نه تا نه ګویم بیا به زه دا نه وایم که در آدم غم جانم باشد چې په دغه وخت کې به بیا په هغ وخت کې به مالره غم د خپل روح وي که ما مړۍ ما به په خپل روح باندې بیا پروا نه يي ما به په خپل روح باندې بیا پروا نه يي ها البته زه به دا وایم ګویم ای از بنده مسکین چې ګناه صادر شد زه به دا وایم چې د دې بنده مسکین نه اخر څه ګناه صادره شوې ده که دلا زرده شد از من چې دا ما نه خپل محبوب زړه خفه شوی ده غم آنم باشد ما سره به د دې خبرې غمي په د خپل روح به مې بیا پروا نه یی چه که ما محبوب حقیقی مړی کنه او د خپل روح نه اخلی نو ما به په دی پروا نه یی دلته به زه په دی غمجن یم چه خدای ما نه څه ګناه شوی ده چه د ما نه خپل محبوب چه ده خفه شوی ده په دی به می پروا یی په د خپل روح تګ باندی به می پروا نه یی تاسو په دی خبری پوه محبت جن که صادق هو او کب فریاد کرتے ہیں لبوں پر مهر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں نو داسی به دا هغه رضا بالقضا درجه یی خدای پاک دې موږ ته نصیب کړي دا چې هغه رضا بالقضا صبح طاهر څه به رضا وي د ده چې همېشه د یار رضا ته ګوري دا هغه رضا بالقضا درجه ده بلې سادي صاحب وایي چې ولې نه مردان خدا مصیبت را برمات نبینی که یوسف صدیق علیه السلام در حالت چه گفت ته نه ګورې چې یوسف علیه السلام بیا څه وویله هغو معصیت تر باله که نه یې ورته ویلی چې بیا به مصیبت سره مخامخ شي نو ده معصیت خوښ که که مصیبت یې خوښ که مصیبت یې خوښ که لیکن معصیت یې خوښ نه که قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی چې ای ربه دا جیل ما ته د هغه نه چې کوم دو ما کوم شي ته بولي هغه نه ما ته چې دا ډېر محبوب ده حکایت درویشې را ضرورت یې روی نمود یو فقیر لره یو ضرورت مخ ور ښکاره که یو فقیر و غریب ضرورت پیش سو ګلیمې از خانه یارې بدوز دید نو هغه ګدړي نی هغه یې له کور دې ملګري نه درته وتښتوله بل ملګري ته ورغی فقیر ته درویش ته او ایغ نه هغه ایغ وال ګدړي چې کومه وه که نه چې کوم دوه غوندي ګلیم هغه درته ونه چکه وتښتاو ونفقه کر غلا یې کونه و نفقه کرده خرڅ یې کړ چې پته ولګېدله حاکم فرمود قاضي حکم وکړ که دستش ببرید چې لاسونه یې کټ کړو غلا یې کړی صاحب ګلیم شفاعت کرد هغه صاحب د ګلیم چې کوم یې سفارش وکړ چې بس جزیه معاف کوم گفت او تو ویلا که من او را بهیل کردم چې زه مس ماده آزاد کو گفتا به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم نو هغه ورته وویله حاکمو ته ویل چې د تا په شفاعت سره حد شریعت آ موږ نسو پریدولای که ته معاف کړی حدود خو په معافی سره دا نه معاف کیږی چې یو سړی غلا کړی بس لاس په پری کول سي که هغه صاحب د مال معاف کی معاف کیږی نه دا قصاص غوندې نه یی تاسو په دې خبرې پوه شو آنچه فرمودی گفت صاحب گلی مرتویلا آنچه فرمودی راست است هغه چی تا وفرمیله صحیح خبره ده ټیک ده ما په معافی سره دی خلاصیږی نه لیکن په ده قطع شته نه ده چی ده لاس ته پری کی ولی ولیکن هر که از مال وقف چیزی بدزدد قطعش لازم نی آید دا مسله ده چی د مال وقف نه چوک چه شای پټ کی نو هغه باندی قطع نی که ډېر قیمتي شی پټ کړي خو مال یې وقف نه پټ کړي که نه لکه جومات مال لا داسې پنځګونی مال نو دې کې بیا قطعه نشته مسله دا ده او د ما مال دا مال دی وقف ته ځکه چې زه فقیر یم او فقیر چا ته وتایي چې لا يملک چې د هيچوش مالک نۀ او چې څۀ د خوا ته يي هغه وقف يي چې چوک په راجي خوري د يو سره نو دا خو ما مال مال وقف ته نو ده مال وقف نه غلا وکړه نو په ده باندې قطعا نشته پرېښود که الفقیر لا یملک هر چې درویشان است وقف محتاجان است او چې کوم مقصد دا دی چې درویشانو شاید آخو وقف کې محتاجانو ده حاکم از وای دست بیدار بداشت حاکم لدنه لاس ولاره یعنی پرېښوده و ملامت کردن گرفت او ملامتیا یې ورته شروع کړه چې و ظالمه که جهان بر تو تنگ آمده بودی چه جهان په تا تنګ شوی و که دزدی نه کردی الا از خانه چنین یاره چه تا غلا نه کوله مګر دغسې یار له کور دې کوله چې دا یې ګور تا څونه د خلاصولو چې کوي کوشش کوي ظالمه دغسې یارانو نه سړی غلاګانې کوي ګوف دور ته ویله ای خداوند نعمت ای خداوند دی نعمتونو نشونی دی تا نه دی ارویدلی که گفتان چې هوښیارانو ویلي دي خانه دوستان بروب و در دشمنا مکو چې خانه د دوستانو جاړو کا چې کله دې ضرورت پېش سي نو د دوستانو کور چکه، جاړو، که، جاړو پسې يعنې هر شی ورنه چکه، خرڅ، که، و در دشمنا مکو، خو دروازه د دشمنانو مه ټکوه، نو ما ضرورت پېش سو که يو دشمن ته مې دروازه وټکوله او خاص مې ورته کوله، هغه نه راشه د دوست مې د کور رېبج کړی که نه خو چې هغه هغه يي. چوفرو. کله چې ته عاجز پاته شې، به سختي په سختي کې، په مصیبت کې، تن به یې جندرمه دی، نو د خپل تن عاجزي ته مه ورکوه، بلکې څه کوه؟ داسې کوه، دشمنا را پوست بر کن، بر کن، دشمنانو لره تن به یې جندرمه دی، تن عاجزي ته مه ورکوه، بلکې دشمنا را پوست بر کن، د دشمنانو نه څرمن ولټوه چې وس دې په رسي دښمن نه څه کوه څرمن لټوه و دوست تارا دوستین دوستانو نه چې درې کوه پوستین ا پشمینې هغه غټ پوستین ما خپله کتلی ده استاد محترم نور الله مرقده خپل پوستین و مخکې د چمړې نه به جوړو ډېر مضبوط په وخت زمانې کې ستر هغه به اوس خو دغه کوټیګانې داونه جوړوي چمړې نه خو هغه ډېر په ټیکنیکل هغه سره یې جوړوي که نه او سم په او هغه یې والي په کارخانو مخکې به یې دغسې پخ کړی وي که نه عامې پخې چکې او هغه نه به یې بیا چه و پوستین جوړ کړی او ننه به وړۍ وې او پورته به سرمن وه غټ پوستین به و دې ته به یې پوستین ویله یکی از بادشاهان پارسایی را دید یو له بادشاهانو نه یو پارسا لره ولیده گفت ورته ویله هیچ از ما یاد میآید چیرې موږ دې یادېږو بادشاه ورته ویله، چېرې مونږ یادای که نه؟ ګفت پارسا ورته ویله، بلې ولې نه، وقتې که خدای را فراموش کن، هم کله چې خدای ویر کم بیا مې ته چسې یاد شې. یعنې مونږ خدای یادو که تا یادو؟ خر زویه! داسې یې ورته ویله نو خو هسې زړه کې دا راغله، ورته ویله یې نه، خو داسې زړه کې راغله چې ته مونږ دې څه یادېږو. هر سو د ودا کس. هر طرف ته درومي هغه کس، هغه سړی، ذي در خېش براند، چې الله تعالی يې له خپلې دروازې نه وشړي، خدای مو د خپلې دروازې نه ونه شړي. چې خدای پاک کله سړی د خپلې دروازې نه وشړي، هغه کله يوه ته مقصد دا دی چې ټيټه چيک کېږه، کله بل ته سجدې کوه، کله بل ته سجدې کوه. و اېک سجده، و اېک سجده، و اېک سجده جسې تو ګران سمجهتا هې، هغه يوه سجده چې تا ته ډېره مشکله ښکاري، الله تعالی ته سجده نجات دېتا هې آدمي کو. هزار سجدو سي له زرانو سجدو نه به کله يوه ته ټيټ کېږه کله بل ته کله بل ته الله سره چې کا تعلق جوړ کا نسبت جوړ کا جوړ جوړ کا بيا به مقصد دا چې له دې ډېرو سجدو نه چې خلاص هر سو دود هر طرف ته منډې وي آ کس هغه کس زدر خیش برانت چې الله تعالی یې له خپلې دروازې نه وشړي خدای مو د خپلې دروازې نه شړي نه وارا کې بخواند هر څوک چې خپلې دروازې طرف ته وبولي خدای دې موږ وبولي به در یې کس نه تواند آ بیا د چا دروازو پسې منډې نه وهي هغه توکل سي په چا باندې په الله باندې دی څونه قیمتي خبره ده حکایت یکی از سال ها به خواب دید بادشاهی را در بهیت و پارسایی را در دوزخ یو بزرګ و خوب یې ولیده یو بادشاه د آ په جنت کې ده و پارسایی را در دوزخ بل پارسا د آب په دوزخ کې ده پرسید که موجب درجات این چیست تپوس یې وکړ چې سبب د درجاتو د دې څه ده دا ولې و سبب درکات آن چه سبب د عذابونو د ایخ څه ده چې دې بادشاه ته دا درجات په څه میلاو شوي او هغه ملنګ درویش سړی او ایخ ته دا سزاګانې په څه میلاو شوي دا تپوس یې وکړ عالم غیب کې که مردم به خلاف عامې پنداشتان چې خلک خو د دې خلاف ګمان کوي خلکو خو دا خیال ده چې بادشان به په سزاګانو کې وي او دروېشان به په مقصد دا دی چې درجاتو کې وي ندا آمد یو غیبی آواز ورته راغی که این بادشاه به ارادت درویشان در بهشت است چې دا بادشاه د محبت د درویشانو د وجې نه په جنت کې ده دا و بادشاه خو مینه محبت طالبانو ملیانو عالمانو سره و دنیادار خو مینه محبت یې نیکو خلکو سره وه، نیکانو سره یې مینه محبت وه او طالبانو سره، مدرسو سره، دغه سره. و آن پارسا به تقرب بادشاهان در دوزخ، هغه بل فقیر او عالم په تقرب د بادشاهانو سره، آ چېرته ده په دوزخ، آ و عالم په جامې د عالمانو کې او خو زړه یې علماوو سره نه و، بلکې زړه یې مالدارو خلکو سره، سېټانو سره، فسقا فجرو سره، او بادشانو سره دغه سره و ادا خپل ملایان مو ورته ښکاریدل عاجز خوا بله ده چی ضرورت پی ورته راغی بیا به یې ځان په ملایی جامی کی ورته ښکاره کاوه کنی ملایان به ورته نو هغه مقصد دا دی چی هغه مقام ده هغ چه ده هغه مقام ده تاسو په دی خبری پوه شوئ ډیره خطرناک خبره ده کله سړی عالم وی د عالمی په جامی کی خو مقصد دا دی چی زړه یې دنیادارو سره چی تعلق وی او خوند ورله هغه ورکړی چی یاره ما دنیا وه څه مو ځان په بلا اخته کړی دا فلانی دا ډینګړی دا دا دا او ځینې خلک وي داسې چې مالدار وي خو زړه یې چا سره وي دې صلحاو سره نیکو خلکو سره تړلی وي نو کیسه معامله هلته خدای چې الټه کړي ځکه سادي چې وایي چې دا فقیري او دا دا د صرف د تسپو تیلولو نام نه ده چې تسبیح واخلی مقصد دا چې شیخ کی بانگو صلاة و صوم پر هرگز نجا شیخ کی بانگ و صلات و صوم پر ہرگز نہ جا خانہ قصاب میں بھی روز و شب تکبیر ہے د شیخ په بانګونو او په لمانجو پسې به نه ځې د کور د قصاب کې هم روزانه څه شی وي تکبیراني وایي نه الله اکبر الله اکبر او دا چی لګیا یې هغه شی چې کوي ذبحه کوي قصاب په کور کې یعنی کوي قصابي خو هر وخت یي پکې تکبیراني نو صرف په دې باندې به سړی دلقت به چه کار آید دا ګدړی مدړی او دا ګلیم او دا شیونه به تاته په څه کار باندې درشی و تسبیح او دا تسبیح چه په ظاهر کې اچای و مرقع او دا مقصد دا دی چې ټوکړې ټوکړې جامې دي چې اغوستې یي خړې پړې په دې باندې ملنګي ظاهره نه نه دا درویشي نه ده خود راز عملهای نکوهي ډبري ده خپل ځان له عملونو بدو نه بېزاره ساته خپل ځان د بدو عملونو نه ساته بس دا درویشی ده حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست حاجت به کلاه برکی حاجت دغه ټوپۍ د درویشی ته لرلو ته ضرورت نشته چې د ملنګانو ټوپۍ دې چی په سری و ټکای په منجی نه نه دې ته ضرورت نشته درویش صفت باش و کلاه ته تریدار درویش صفت اوسه یعنی زړه کې درویش صفت اوسه و کلاه ته تریدار او ټوپۍ د تاتار خلکو چه کوه ګرځوه هیڅ پروا یې نشته یعنی درویشی دا د زړه چه ده ها بهتره خو بیا ټولو نه دا ده چه ظاهر او باطن دواړه چه یی برابر یی ظاهر هم د صلحاو باطن هم د صلحاو دوی دا مقصد نه چه سړی د صلحاو لباس نه اغوندي خو نه بد دا خبره ده چه لباس د صلحاو اغوستی او د صلحاو په جامع کی بیا مقصد دا ده چه غول غشایی کول کنه دا بیا چه ده بدترینه خبره چه خلکو ته دا اعتبار ورکوی او دا کورته مرته او ښه محرابي پټکی او دا دې ورته لګولی او خلکو ته داغ ورکوی چې زه ډېر لوی مقصد دا دی چې مبلغ یم یا عالم یم یا دا او په دې جامع کې خلک چې کوی دوکو کې وایه دوکې کوی او فراډونه کوی دا بیا ډېره بدترینه خبره ده تاسو په دې خبرې پوه سادی سوی پیا د سر و پا برهنا با کاروان حجاز از کوفه بدر آمد یو پیاده سر و پیاده سر و پا برهنه یعنی یو پیدل تګ کوونکی سر و پا برهنه سر او خپې بربنډ و یعنی خپې بل و او سر سرتور و با کاروان حجاز سره د قافلې د عربو از کوفه به درآمد له کوفې نه باره راغی مونږ سره ته حاجي و همراه ما شد او د مونږ ملګری سو. نه سواری شته و څراغ پۀ بل ده، يعني پيده روان ده، سوار نه ده، او خپو باندې يې څه نشته، په سر سر تور ده، له کوفې نه مونږ سره څه ياري، قافلې د حجاز ته مونږ روان وو کنه حج ته دی سره روان سو. نظر کردم که معلومې نداشت. چې ما داسې ورته وکتل، نظر مې ورته وکړ. ما ته پته ولګېدله که معلوم یې نه داشت که څه پیسې میسې یا څه هېڅ نشته ورسره. خراماه همې رفت. داسې په ناز باندې روان و خپل دواړه په خندي خندي روان و ومې ګفته ویلی نه به اشتر سوارم نه چې اشتر زیر بارم یعنی بادشاه نه یې چې رات ما لاندې یې خو نه غلام یې شهریارم خو چېرته غلام دې بادشاه خو نه یې بل چا غلام خو نه یې که نه